سوشي بي لشهيد أمير المؤمنين تقبله الله سلام هغه په افغانستان کې د نړیوال کفر په خلاف د جهادي صف مشر او د ژوند ډیره برخه یې د اسلامي امت او خصوصاً افغان مؤمن ولس د دفاع او د کفر او فساد په وړاندې د جهاد په لاره کې تیره کړې وه. دا چې د شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د شهادت د دوهم تلین په درشل کې یو، راځئ څو شیبې د هغه ویاړمن رهبر یادونه راتاند کړو. شهید امیر المؤمنینه ته لاړې مګر لار دې پالل کیږي زموږ شهید رهبره تا خو خپله فریضه په ډیره ښه توګه انجام کړه د امارت وحدت دې تامین کړ د کفري یرغل په وړاندې جهاد دې د فتحو پړاو ته ورساوه د داخلي او خارجي فتنو مخه دي ډب کړه د عزم او عمري فتوحاتو وياړونه دي د تاريخ په شمله وټومبل د اسلامي امارت سياسي استقلال دي ټولو ته په اثبات ورساوه او کله دي چي د مخلصو مجاهدينو مستضعفو مؤمنانو يتيمانو او سرسپارليو طالبانو دا کور په هر لحاظ په نظم او مديريت سمبال او د فتحو په مسیر برابر کړ نو بیا دې په هسکه غاړه د شهادت ویاړ هم د ځان او په وینو ګلګون د متعال رب د دیدار په خوا رانه لاړې شهید امیر المؤمنین تا ته د دې ستر ویاړ مبارکي درکوو او عزم کوو چې له تاسو نه راپاته امارت به په همغسې اخلاص، همت، استقلال او د قربانۍ په روحیه پالو او د شهیدانو هیلې به تر منزله رسوو. شهید امیر المؤمنین ستا استقامت فداکاری او ویاړمن شهادت موږ ته دا درس راکوي چې زموږ عزیز دین او علی داعیه له امیره نیولې تر هر غړي پورې د هر تن قربانۍ ته ضرورت لري د دې دین لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفای راشدینو او د امت د لویو هستیو وینې تویې شوې دي نو ځکه خو باید موږ هم ځان له هیڅ قسم قربانۍ دریغ نه کړو بلکې د مخکینیو واقعي مؤمنانو په څیر د الله تعالی په لاره کې شهادت د ځانونو لپاره ویاړ وګڼو زموږ ویاړمن امیره زموږ د استقلال او قربانۍ سمبوله زموږ د عزم او رشادت میناره در ویاړو او شهادت درته مقبول غواړو مبارک دې شه درنو او قدرمنو اوریدونکو نن د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا ورځ د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د شهادت له ورځې سره برابره ده. د شراط ږغ راډیو د شهید امیر المؤمنین د شهادت د دوهم تلین په مناسبت ځانګړې خپرونه لري. په دې خپرونه کې درې تنه درانه میلمانه لرو. تر هر څه وړاندې د خپرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایو مجاهد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست لکه څرنګه چې تاسو معلومات لرئ نن د جوزا لومړۍ نیټه ده او دغه ورځ د شهید امیر المؤمنین د شهادت له ورځې سره برابره ده د شراج غږ رادیو د شهید امیر المؤمنین د شهادت د دوهم تلین په مناسبت باندې ځانګړې خپرونه لري، دا چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ کور مو ودان او ډېر خوشحاله یو چې په پروګرام کې راسره شریک یاست. مننه کوم خدای پاک دې د منصور صاحب شهادت قبول کړي او داسې دغه او دوم تلین ده په دې دوم تلین په مناسبت تاسې د رادیو پروګرام لري د تاسو نه مننه کوم چې د موضوع ته مونږ اهمیت ورکړی او د منصور صاحب په کارکردګیو او کړنو او د په لاسته راوړنو شاکاروي باندې به ملګری بحث کوي او ماته مو موقع راکړه چې څه په وایم له تاسو ډیر مننه بالکل سوال کولای شئ ان شاء الله موږ به جواب درکړو که لومړی تاسو ته راسو او بحث پیل کو پوښتنې پیل کو که راته وایست شهید امیر المؤمنین تقبله الله چې د لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله نائب و، نوموړی په دې ستر مسؤلیت کې څومره موفق و، د اسلامي امارت په نظامي او سیاسي پرمختګونو او همدارنګه په اداري فعالیتونو کې یې څومره رول درلود او په مجموع کې هغه کوم عمده ګامونه و چې د نوموړي په وخت کې واخیستل شول او امارت یې پر پښو ودراوه. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد محترمه د تا د سوال په جواب کې باید دومره ووایم چې شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په ډیر حساس وخت کې نایب وټاکل شو هغه وخت کې امیر المؤمنین ملا صاحب مرحوم د سختو امنیتي مشکلاتو سره مخامخ وو تاسو په یاد سي له یو لک ډیر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو او دلته ډیر پراخ حضور غو درلود نو امیر المؤمنین نسوي کولای شي د امنیتي دلایل له وجې نه ټول صف ته هغه سره رسیدګي وکړي لکه څنګه چې لازمه ده خو د مرحوم ملا صاحب د تدبیر له امله هغه د منصور صاحب د نائب په توګه ټاکل ګټه داس وسی منصور صاحب رحمه الله وسوکړای سي د ملا صاحب ډیر یو ښه نیابت وکي او صف له ټول هیواد کې او په ټولو ولایاتو کې متحد وساتي پیاوړی وساتي او جهادي عملیات د دښمن په وړاندې په منظم شکل باندې هر کال بل نه په ډیر قوت کې تر سره کی همدارنګ د مجاهدینو ترمنځ هماهنګي او وحدت وساتي څو مهم شان د ما ریادېږي چې د امیر المؤمنین ملا محمد منصور رحمه الله په نیابت کې هغه ترسره سوي دي د اسلامي امارت د پاره لایحه سي نظامی مجاهدینو ته ډیر یو ښه لارښود او تر اوسه پورې استفاده ځنه کیږي او مجاهدین په ډیر امور کې هغه یو یو موقف یو لارې ته مسو کړی دي د دې لایحې په برکت باندې شرعي احکام تشریح سول د جهاد او د امارت هغه کرښې مهم اهداف هغه تشخیص سول او مجاهدین تر ننه پورې عمل په باندې کوي دا ډیر لوی پرمختګ وو د امیر المؤمنین شهید امیر المؤمنین منصور رحمه الله په نیابت کې دا تر سره شوی دی همدارنګه د اسلامي امارت بیلابیل کمیسیونونه جوړېدل او د وخت تقاضا سره سم په هغو کې اضافه کېدل او منظم کېدل دا بله لویه لاسته راوړنه وه د منصور صاحب رحمه الله چې هغه وس وکړی د امارت ته په داسې یو حالت کې چې په جنګ کې درګیر ده په غرو کې اوسېږي په ناهموارو شرایطو کې ده یو داسې شکل ورکړي لکه یو حکومت یو نامرئي نظام چې ادارې لیدل کېږي نه او هیڅ کېږي نه ولې کارکردګي او کړنې یې ترسره کېږي په دې کې نظامي کمیسیون ډېر مهم رول درلود چې د ټول جهاد صف یې منظم کړ او مجاهدینو باندې ښه تسلط درلود او مجاهدین ښه رهبري کړل په هغه وخت کې او تر نن پورې الحمدلله او قوت هم پکې راغلی او نوښتونه هم پکې راغله ورسره فرهنګي کمیسیون چې د فرهنګي امورو هغه توجیه وکړه او هغه یو سوق کړه یو منظم پالیسی ته او هغه د اسلامي امارت ښه تر ښه تر ترجماني یې وسو کړولی همدارنګه د صحت برخه کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د سیاسي برخه کې او مؤسساتو برخه کې نور سړتیا پیښې دي په ټولو برخو کې شهید منصور صاحب کمیسیونونه ایجاد کړل او ډیر مسمرو تر دې پورې چې هغه یو حکومتي شکل منځ ته راوستي او نظام یې منځته راوست، هغو په برکت باندې موږ وسو کولای چې تر ننه پورې الحمدلله مبارزه جاري ساتو او دا د ولس غوښتنې تر هغه حده چې د موږ تاسې په توان کې دي هغه ځوابوو. دا د منصور صاحب رحمه الله د ابتکاراتو له جملې نه و او بل هغه ګام چې منصور صاحب رحم الله اخیسته او هغه به د امارت لپاره په دنیا کې سیاسي وجاهت قایلیدل وو مثلا په تاسو به یاد وي چې کله د امریکای په خواني جمهور رئیس بوش په افغانستان باندې حمله کول نو نړۍ ته یو اختار ورکسیا زموږ سره سي یا د طالبانو سره سي یعنی یو لارونه سي درېمه لار وجود نه لري یا به د امریکې اتلاف سره ګډېږي او یا به د طالبانو په صف کې درېږي نو تاسو ته معلومه ده چې هیڅ حکم د تاجر نه په حکومتي چوکاټ کې څوک دی اسلامي امارت سره هم ملګري وکړي او ودرېږي ولې سخت شرایط او سخت مشکلات حالت او یو لوی امتحاني دور اوسې ډېر قوي ایمان غوښت او د مسلمانانو هغه پیاوړې عقیده غوښت هغه په سیاسي چوکاټونو کې په دنیا کې نو نو بنا ان تقریبا ټول نړۍ د طالبانو په خلاف سو ځکه ټول د امریکای سره یا مخامخ په بریدو عملیاتو کې شریک سول او یا په خپل خاموشي سره یا ظلمونو وحشتونو ته د جواز قائل سول چې په افغانستان کې تر کېدل ولی شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله وسو کولای د خپل درایت او پوهه او وړتیا په اساس او دیغه وی کتابو زیرکتابه په اساس چې ده درلود او د نړۍ او د شاوخوا هېوادونو نه یې ښه درک درلود اسلامي امارت ته یو بل رنګ ورکړ بیرته یې له هغه حالت نه اسلامي امارت وایست چې امریکایانو غوښتل چې کې واقع سي یعنی تجرید او انزوا له هغه انزوا نه اسلامي امارت الحمدلله سره داسې جګړه وراووت ګڼو هیوادونو د اسلامي امارت په غیر مرئي او غیر مستقیم ډول هغه وپېژندل او هغه ته قایل سول هغه د قوت په شکل باندې په باندې اعتراف وکړ تر ننه پورې الحمدلله موږ تاسو وینو د ګڼو هیوادونو سره د موږ تاسو سیاسي اړیکې د منصور صاحب رحمه الله د فعالیتونو لاس تراوړنو ثمره ده همدا ډول په نظامی برخه کې هم تاسو ته معلومیږي چې د منصور صاحب رحمه الله د نیابت دور ډیر یو پیچلی دور او د سختو مشقاتو نه ډک په نظامی برخه کې خو منصور صاحب رحمه الله وتوانید چې د نظامی صفوف د منظم کېدو په برکت او د مجاهدینو په اتفاق او اتحاد ساتلو په برکت د قوي دښمن سره ډیر په سخت پړاو کې جګړه په مخ بوزي او څو ځانګړتیاوې په نظامی برخه کې درلودلې منصور صاحب رحمه الله مجاهدینو ته ځانګړي معسکرات او د تربیت جیونه دا انتخاب کړو او جوړ کړو او مصرف به وکوي سو کړل دي چې تعلیم وکي او ډیر مسمر تمام شي د جهادي صف لپاره ورسره په څنګ کې د منځینو لاستراوړونو او ایجاداتو چې د انفجاري موادو یا ځینو نورو برخو په مسلکي تور د زده کړې او د خودسازي کار په مخ بوته چې د تر ډیره حد اسلامي امارت محتاجي رفع کړه په خپل په کوم چې کس مجاهدین وسیدل ځان ته وسایل برابر وایسوي او د غونې استفاده کوله چې نړۍ مهیران کړه او دنیا هم فکر کوي چې اسلامي امارت ممکن له کوم خوانه مرستې ترلاسه کړي حال دا چې په ډیرو ناچیزو وسایلو باندې اسلامي امارت ډیر کار وایست وجه دا وسې وختره استفاده په پني شکل باندې د منفجره مواد دوی نه وسو او دریم داسې قطعات منځ ته راوستل چې هغه د لویو صوبو فتوحاتو سبب سول موږ تاسو تر اوسه پورې شاهدان چې مجاهدین هجوم وروړي په دښمن باندې په ډیر پیاوړتیا او زړورتوب سره صاحب سیمې نیسي دغه قطعات او منظم تشکیلات نظامی برخه کې اوس دلته راغلي دا د منصور صاحب رحمه الله د بنیاد ګذاري هغه برکت ته او دا د فعالیت په نظامی برخه کې وو چې ډیر مسمر تمام شي مجاهد صاحب شهید منصور صاحب په داسې وخت کې د امارت مشرتوب په غاړه واخیست چې اسلامي امارت ته له ډیرو اړخونو سخت مشکلات متوجه وو امارت له ډیرو چیلنجونو او ستونزو سره مخ وو نوموړي څرنګه وکولای سول چې له دې ټولو مشکلاتو امارت راوباسي امارت ته متوجه ممکنه خطرات دفع کړي او د اسلامي امارت داعیه په نړۍ کې وځلېده، ستاسو په نظر هغه کومې ځانګړنې او صفات وو چې منصور صاحب یې په هر ډګر کې د کامیابۍ تر سرحده ورساوه؟ ستاسې د دوم سوال په ځواب کې دومره وایم چې منصور صاحب رحمه الله کله چې د امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د وفات اعلان نه وروسته هغه امیر وټاکل شو او مجاهدینو بیعت ورسره وکړ څو ځانګړتیا په منصور صاحب رحم الله کې وي یو داسې د امیرالمؤمنین مرحوم او وفات په ډیر زراکت سره دوه کاله پټ ساتلی په داسې حال کې چې دی شاوخوا هیوادو لرې نږدو دښمنو هیوادو امریکا او چا او چا د دوی ټولو استخباراتو ونه سوه کولی چې د ملا صاحب د ځوان په باره کې او د وفات باره کې معلومات حاصل کړي دغه پټ ساتنه ډیر یو ځیرک عمل و چې د منصور صاحب هغه پوتنسیال یې قوي که او د ده ځیرکتیا یې په ډاګه کړه بل د اسلامي امارت په منځ کې د ده د نیابت دوره داسې تېره سوې وه چې کله دی د امیرالمؤمنین مرحوم نایب پاتې سوی و د امارت ته ډېر خدمتونه کړي د ټولو مجاهدینو دپاره منصور صاحب رحمه الله د اعتماد وړ څوک اوسې ډېر زر بیعتونه ورسره وسول په استثنا د یو څه مشکلاتو چې منځته راغله هم د داسې کړیو اشخاصو له وجې چې هغه ټول په شخصي شیانو بنا وو عموما مجاهدینو چې چاسې ارمان درلود ارمانګرا وو د یو هدف لپاره جهاد کاوه د شهیدانو ارمانو ته وفادار وو د اسلامي امارت کرښو ته او د هېواد پیاوړتیا او قوت او د اسلام کرښو ته نو هغوی په ډېره پیاوړتیا سره او په ډیره سرعت سره د منصور صاحب رحم الله سره بیعت وکړ دغه راټولیده نظر د مجاهدونو د منصور صاحب رحم الله غاله بدخشان تر فاریاب له هلمند بیرته تر ننګرهار له کندهار تر کندوز او په مرکز افغانستان په ټولو برخو کې دا په خپل د دې باعث ول سي منصور صاحب ته یو نو قوت ورکي او منصور صاحب پیاوړی ک دغه پیاوړتیا بیرته د دې باعث سره څه فتنې سره ټکیدل یا امکان یو یا د دښمن د بدخواهیو کوم امکانات وو هغه ټول دفع سي او امارت بیرته په یو واحد شکل باندې بدل سي هغه سي قوت باقي پاتې سي لکه څرنګه سي وو او ډیر یو پیاوړي شکل باندې لام تبارز وکسي هم نړۍ ته ومنل سو نړۍ ورته حیران سو هم په خپل امریکانو دا جې تسلیم کړي سي مجاهدین یو قوت ته په خو امریکانو شعار دا وسي امارت یا طالبان باید محوسي باید لمنځه لاړ سي او ورسته بیا دې باندې اعتراف وکړي چې د دوی موجودیت ضرور ده باید معامله وسره وسی او نو دی ومنل د مجاهدینو موجودیت او ځینو نور هیوادونو امارات لا په خطوګه ومنل د منصور صدر رحمه الله په سمانه کې چې دای کله امیر سو او د له بحران هم راووت په خپل زراعت سره نو منصور صاحب څو شخصي صفات هم درلودل چې دغه دا ورتیا پیدا کړي چې دا لوی بحراني حالت ته ځان راوباسي او امارت تر ننه پورې الحمدلله د دې زحمتونو په برکت یو قوت ده هغه دا اوس یو منصور صاحب یو د امارت په وخت کې تجربه کاري تجربه ډېره درلوده او همدارنګه د نړۍ او هیوادونو ډېر خشناک درلود او په شخصي لحاظ ځیرک انسان و ډېر پوه او هغه باریک سیاسي وضعیت ډېر ښه درک کاوه او هڅاند و، په کارونو کې نه ستړي کېدونکې هڅې یې کولې او کرښو ته ډېر وفادار و، ډېر په اخلاص سره د امارت په خدمت باندې بوخت و، نور نه یم دا غوښتنه کولی چې باید په ډېر اخلاص سره بوخت وي او ورسره ورسره په ضمن کې د منصور صاحب مقبولیت چې د د دې اخلاص او د دې بردبارۍ او د مجاهدینو سره د والیانو سره د ماتحت افراد سره د خو اخلاقو له وجې نه داسې کوم اعتبار اعتبار پیدا کړی وو دغه اعتبار د دې باعث شو دغه قوت لا هم ډیر کی او الحمدلله د په زمانه کې امارت له هر نوع فتنو نه وساتل سو واحده کتله ځینې جوړه سو لا قوي سو لا پیاوړی سو د دې شهادت هم بیرته د دې ځیرکتیا او د دې د پوهاوي وجه کله چې امریکانو دا جې درک او دا جې هغه پوسل سي امارت د منصور صاحب په قیادت کې یو ښه قوت په شکل چې هغه شاوخوا هیوادونه ومانه او نړۍ هم مني د یو سیاسي جریان او منل سوي او اصولي جریان په توګه باندې پېژندل کېږي نو امریکایانو د د دې شهادت تابیا ونیوه د اودیسې په نتیجه کې شهید کړ خو الحمدلله منصور صاحب خپل د نیابت او د امارت په زمانه کې د سي اصول اسلامي امارت ته کې خودل چې الحمدلله غا چوکاټ اوس په خپل حال دا او لا قوي سوی ده مثلا په تشکیلاتو کې د امیر سره د دوه پیاوړو معاونینو شتون د امارت په تشکیلاتو کې ډېر قوت راوست ورسره د جنو نورو ضروری کمیسیونونو ایجاد او دغه پیاوړتیا او کاری بوختیا همداراز د مجاهدینو دغه د پړاوونو نه راتېرېدو نه وروسته د مجاهدینو پختګۍ دا ټول د دې باعث چې الحمدلله اوس هم امارت قوي ده او اوس لا په ښه تجربه سره او په ښه درایت او ښه فکر سره مخ په وړاندې ګامونه اخلي او اوسنۍ رهبري الحمدلله د منصور صاحب د سعیو زحمتونو له برکته په یو چوکاټي شکل منظم شکل باندې دی او نظام په شکل باندې خپل کارونه په مخ وړي او ډیر سخت کارونه دی واقعا که موږ نظر وکړو د دومره شیندلو مجاهدینو واحد ساتل سه له فاریاب نه ونیسه تر بدخشان او خوست او ننګرهار او کونړ او بیرته تر هلمند او بیرته تر روزګان او قندوز دا دومره شیندلي مجاهدین به په یوه قومنده کې ساتل او تر ننه پورې د دوام دا یو تقریبا بالکل د اعجاز ورته ویل سو د اسلامي امارت الحمدلله یو خو ښکاره خبر ده چې د الله پاک نصرت ده چې دغه مشرانو کې کوم درایت او وړتیا یې کې الله پاک جل جلاله یې کې هغه د دې باعث سوی چې بیرته ومنل شي دا مشران او دوی تدبیر او پوه چې الله ورکړي هغه په برکت باندې صف واحد ساتل شوی ده خو په دې کې ظاهري اسباب هم رول لري د منصور صاحب سعی او کوششونو ډیر بارز رول اوس هم کې ښکارېږي اوس موږ هیڅ کولی شو د امارت په صفوفو کې د منصور صاحب هغه کارکردګیو کې چې اوس موږ فعالیت کوو یا د هغو د هغه نقشې سره سم په مخ ځو جهادي عمر په مخ روان دي په دې ټولو کې یو ډیر زوړتیا پرته ده تدبیر پروت ده او الحمدلله دی لا پرمختګ امید سته خدای پاک جل جلاله دې وکړي چې زموږ راتلونکي مشران هم او اوسني مشران هم ټول په ښه تدبیر سره دغه د امارت کښتۍ تر ساحله پورې ورسوي واقعا حالت بحراني او امتحاني دي تدبیر هم غواړي ویر هم غواړي له الله جل جلاله نه اخلاص هم غواړي له ملت سره ښه اخلاص له خپل افرادو سره اخلاص الله جل جلاله ته تضرع او عجز او هغه ته رجوع دا ټول له مشرانو نه غواړي او دا ټول به انشاءالله د دې باعث کېږي چې د امارت دغه مبارزتي دوران چې د امتحان دوران ده د سختیو دوران ده د تکالیفو دوران ده دا به الحمدلله پیاوړی کېږي او په خپل ساحل چې موږ هدف لرو هغه ته به رسېږي هم د هېواد د ازادۍ سبب به ګرځي هم د اسلامي نظام د راتلو ډیر محترم قاري حبیب صاحب خپرونې ته ښه راغلاست کور مو ودان چې له موږ سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ محترم قاري حبیب صاحب که تاسو ته راسو تاسو خو له شهید امیر المؤمنین سره لیدلې دي او کېدای شي د هغه په مجلسونو کې به کله یو ځای شوي یاست تاسو د شهید امیر المؤمنین شخصیت څرنګه ارزوي او که په مجموع کې د نوموړي د نور ژوند، کارنامو او فعالیتونو په اړه له اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد له هر څه مخکې له تاسو نه مننه کوو چې د شهید امیر المؤمنین منصور صاحب رحمه الله په یاد مو دا خبرونه ترتیب کړې ده واقعا زموږ هغه جهادي مشران چې په جهادي زموږ په جهادي بهیر کې خدمتونه کړي دي د خپل ولس او خپل هیواد لپاره یې قربانۍ ورکړې دي په دې لاره کې یې ډېر تاریخي کارنامې سرته رسولې دي. هغوی په دې ارزي چې زموږ راتلونکی نسل، زموږ ځوانانو زموږ ټولنې ته معرفي سي، د هغوی یاد را تازه سي، د هغوی کارنامې را یادې سي، تر څو زموږ د راتلونکي نسل، زموږ ځوانانو لپاره د مشعل راه په حیث باندې لارښود وګرځي. تاسو د شهید منصور صاحب د کارنامو او شخصیت په اړه پوښتنه وکړه. شهید منصور صاحب واقعا د اسلامي امارت خصوصا او په عموم کې د اسلامي تاریخ یو لوی شخصیت وو. شخصیتونه چې کله موږ ارزو یا د هغو په باره کې قضاوت کوو باید د هغو د کردار او د هغو د فعالیت د ساحې په باره کې لومړی خبره وکړو چې دوی په څنګه وخت کې په څنګه تاریخي مرحله کې دوی بروز کوي او د دین خدمت کوي او د ټولنې رهبری کوي بله اوسنۍ مرحله په اسلامي تاریخ کې یو ډیره حساسه او ډیره مهمه مرحله ده تاسو بهتر پوهیږئ چې د اسلامي تاریخ له پیل نه بیا تر اوسه پورې اسلام یا اسلامي امت په بیلابیلو مرحلو کې له سختو امتحاناتو او ازمونونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی ده مثلا پخوا د صلیبي جګړو مرحله وه چې په اسلامي امت باندې د غرب له خوانه د اروپا له خوانه صلیبیانو یرغلونه وکړل او تقریبا دوه پیړۍ دغه يرغلونه روان وو او مسلمانان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو په هغه وخت کې د امت کوم مشران چې وو هغو په میړانه باندې د صلیبي يرغلګرو مقابله وکړه او اسلامي امت ته له هغو يرغلګرو او اشغالګرو نه نجات ورکړ ورپسې د شرق له خوانه چنګیزي يرغل چې دا یو دومره لوی ابتلا و د اسلامي امت لپاره په مسلمانانو باندې د شرق له خوانه حمله وسوه اسلامي خلافت چې په بغداد کې عراق کې وو هغه سقوط سه او مسلمانان له یو ډیر سخت حالت او ابتلا سره مخامخ شول خو په هغه وخت کې هم د امت مشرانو علما کرامو مجاهدینو مبارزینو د خپل توان په اندازه باندې دغه فتنې سره مقابله وکړه او د هغه دفع یې وکړه ورپسې استعماري مرحله چې له اوس زمانې نه تقریبا 200 کاله مخکې پیل کیږي د اسلامي هیوادونو استعمار پیلېږي د غربي اروپایي هیوادو لخوا نه په مختلفو هیوادو کې بېلابېل خلک مبارزې کوي اسلامي امت ته نجات ورکوي او ولسونو ته ازادي وربخي په اوس وخت کې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې له دو په 2000 لومړي میلادي کال کې د سپتمبر د پیښو نورسته چې د امریکا د ولسمشر جورج بوش لخوا نه په اسلامي نړۍ باندې کومه حمله پیل شوې ده دا تقریبا څلورمه لویه ابتلا ده چې په مسلمانانو باندې راغلې ده په دې ابتلا کې د افغانستان ولس د عراق ولس همداسې د نړۍ د نورو بېلابېلو سیمو ولسونه مخامخ او په مباشر ډول په دې ابتلا کې ښکیل دي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او نور مسلمانان عام مسلمانان هغه په سیاسي او اقتصادي او فکري په بېلابېلو برخو کې تر اشغال او تر یرغل لاندې دي نو دا یو یوه ډېره امتحاني او ډېره حساسه مرحله ده په دې مرحله کې که یو څوک په ډېر یو ډېر عادي مقاومت په یو ډېر کم فعالیت هم د اشغالګرو په مقابل کې کوي هغه به د الله تعالی په نسبت باندې هم ډېر لوی اجر ولري او د امت د اسلامي امت په تاریخ کې به هم هغه ته په ډېره درنه سترګه وکتل شي نو شهید منصور صاحب په داسې مرحله کې د یو لوی جهادي صف رهبري په غاړه درلوده هغه په دې مرحله کې کو په اول کوم د امریکا په خلاف د جهاد مرحله را واخلو نو په لومړیو کلو کې شهید منصور صاحب د کندهار د ولایتي مسؤل یا جهادي مسؤل په حیث باندې وظیفه سرته رسوله او کندهار موږ پوهیږو چې د افغانستان یو له مهمو ولایتو او جهادي سیمو څخه ده د په دې ولایت کې د مسولیت په وخت کې هم خپل جهادي وظیفه په ښه طریقه سره انجام کړه ډیر لوی لوی کارنامې وسوې د کندهار اکثره سیمې د يرغلګرو له شتون څخه پاکې سوې د کندهار ښار ته شاوخوا سیمې ژړۍ او پنجوایي او میوند دا سیمې تقریبا د کاناډایي او امریکایي عسکرو د مرګ په سیمو بدلې سوې وې چې روزانه هلته ډېر زیات امریکایي کاناډایي عسکر وژل کېدل وروسته چې کله شهید منصور صاحب د اسلامي امارت د مؤسس مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد صاحب لخوانه د اسلامي امارت د نائب په حیث باندې تعین کیږي او د جهادي چارو مشرف غاړه باندې اخلي په دې مرحله کې هم شهید منصور صاحب دغه جهادي صف په ډیره ښه طریقه سره رهبري یعنی د ده په وخت کې د یرغلګرو مقابله، سره له دې چې مجاهدین له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو، جهادي امکانات یې کم وو، خو بیا یې هم د یرغلګرو مقابله په ډېره ښه طریقه سره وکړه او ډېر اکثره یرغلګر هېوادونه له افغانستان نه وتښتېدل. موږ پوهېږو چې د یرغل په پیل کې افغانستان ته د آیساپ په نامه یا د ناټو تر مشرۍ لاندې راغلي ځواکونه د یغو هیوادو چې په دې یرغل کې شرکت درلود تقریبا د پنځوسو څه کم پنځوسو په شاوخوا کې هیوادونه وو خو وروسته یو په بل پسې د دغو هیوادو بیرغونه رانسکورېدل هغو د جګړې په ډګر کې شکست خوړ چې په پای کې یوازې امریکا او برتانیا او او جرمني او ځینې نور محدود هیوادونه پاتې سول او اکثره هیوادونه لکه کاناډا او هالند او استرالیا او دغو هیوادو خپل عسکر له افغانستان نه وایستل ورپسې دا خو د منصور صاحب که چیرې موږ د اسلامي تاریخ د دغه مرحله د د څېړنې یا د مطالعې په چوکاټ کې د شخصیت تحلیلو او څېړو نو د د شخصیت په باره کې خبره سوه چې واقعا د یو مهم شخصیت و چې د اسلامي تاریخ په یو مهم او حساسه مرحله کې د یو ډیر لوی جهادي صف رهبري کړې وه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که راشو د ده د ژوند نورو اړخو ته، منصور صاحب څو سترې کارنامې تر سره کړې. یوه له لویو کارنامو څخه یې دا وه، هر هغه جهادي صف یا جهادي خوځښت چې هغه یو مؤسس ولري، په کلونو کلونو د هغه له خوا نه رهبري شوی وي، د داسې صف لپاره تر ټولو خطرناکه مرحله هغه وي، تر ټولو سخته مرحله هغه وي چې کله یې هغه مؤسس او هغه باني له لاسه ورکوي، هغه وفات کېږي، نو په دې وخت کې د دې ډېر امکان وي چې دغه صف دې وشړېږي، دغه د صف تر مابین دې انشعابونه پیدا شي او هغه دې سره په بېلابېلو لارو دې روان شي او متفرق او متلاشي دې شي. نو په دې مرحله کې که چېرې د لومړني مؤسس او باني په ځای باندې یو بل قوي رهبر راځي او هغه که په دې باندې وتوانېږي چې دا صف متحد پاتې شي او له شړېدو نه دا صف وساتي، نو دا یو ډیر مهم او ډیره ستره کارنامه بلل کیږي او مهم کار بلل کیږي او منصور صاحب د اسلامي امارت لپاره واقعا همدا خدمت تر سره کړ ځکه کله چې د اسلامي امارت مؤسس مرحوم امیر المؤمنین وفات سه او وروسته دغه د وفات اعلان وسه همدا منصور صاحب چې د اسلامي امارت د مشرتابه یا د مشر د امیرالمؤمنین په حیث باندې ده خپلې وظیفې ته دوام ورکړ او د ډیرو فتنو مخنیوی یې وکړ په خپل جرأت سره او په خپل درک او په خپل بصیرت او تدبیر سره د ډیرو مشکلاتو مخه ونیوله په داسې حال کې چې زموږ دښمنان په نړیواله کچه هم په پوځي برخه کې هم په تبلیغاتي او سیاسي برخه کې په دې هڅه کې وو چې د اسلامي امارت دا متحد صف له مابینه یوسي، په دې کې افتراق پیدا کړي، په دې کې انشعاب رامنځ ته کړي، خو شهید منصور صاحب په دې وتوانیده چې د دې ټولو مشکلاتو مخه ونیسي او اسلامي امارت دغه متحد صف له شړیدو نه وساتي چې دا واقعا د ده یو لوی خدمت وو. د اسلامي امارت د بقا لپاره او تر څو پورې چې اسلامي امارت دغه جهاد جاري وي او دا مبارزه روانه وي دا به د د صدقې جاری په حیث باندې دی به په اجر کې شریک وي ځکه چې د په سخت مرحله کې د جهادي کور د جهادي صف لپاره خدمت تر سره کړی دی او دا هغه څه دي چې په دې باندې هر څوک اعتراف کوي او لدې نه څوک انکار نشي کولای نو زما په نظر منصور صاحب د اسلامي امارت یو له کمسارو مشرانو څخه وو الله تعالی دی وکي چې د دغه خدمتونه په خپل دربار کې قبول وګرځوي او تر پایه پورې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې په ډیر اخلاص په ډیر متانت په ډیر زړورتیا په ډیر ایثار او جرأت سره د دغه صف رهبری وکړه او د کفارو او نړیوال صلیبي يرغل په مقابل کې خپل جهادي خدمت ته ادامه ورکړه. قاري صاحب تاسو خو د اسلامي امارت د لوړ پوړو شخصیتونو سوانح لیکلي دي د هغوی د ژوند کارنامې مو په لیکلي ډول ثبت کړي دي کېدای سي د منصور صاحب سوانح هم تاسو لیکلي که د هغوی د شخصي ژوند شخصي تقوا په اړه معلومات راکړئ چې هغوی څرنګه شخصي ژوند یې څنګه و او تقوا یې څنګه وه، کېدای شي تاسې د هغوی له کورنۍ، له نږدې قریبانو او خپلوانو سره لیدلي وي، هغوی تاسې ته په دې اړه باندې معلومات درکړي وي، که دغه معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ. منصور صاحب یو مجاهد شخصیت و، یعنې د ده د ژوند اکثره برخه په جهاد کې تېره سوې ده که په تېر امارت کې و هم دی له مدرسې نه ځي او د اسلامي تحریک د طالبانو د اسلامي تحریک په صفوفو کې داخليږي وروسته هم د ژوند اکثره برخه د امریکا په خلاف په جهاد کې تیر شو جهاد یو سخت لار ده یعنی هر څوک نشي کولای وګده موده په جهادي صف کې خدمت وکړي ځکه د جهاد لارې مشقات تکلیفونه ډیر زیات دي خو دا د منصور صاحب په لوړ ایمان او عزم باندې دلالت کوي چې د دومره وګده موده په جهادي صف کې خدمت کوي بل دا چې په هغه وخت کې چې امریکایانو په افغانستان باندې يرغل وکړ د افغانستان اکثره ولایتونه دوی ونیول اخیر خبره کندهار ته رااله تر دې پورې چې تقریباً یو دوه هفتې نور ټول افغانستان د امریکایانو له خوا نه اشغال شوی و، خو کندهار ښار، د کندهار هوایي ډګر، د شاوخوا ساحې دا د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې وې. دا هغه وخت و چې یوازې له یغو ډیرو محدودو مجاهدینو نه پرته نور اکثره خلکو جهادي سنګر نه تللي وو. په دې محدودو خلکو کې یو خپله د اسلامي امارت مؤسس مرحوم ملا صاحب چې هغه په کندهار ښار کې اوسېده او خپله یې د کندهار ښار په شاوخوا باندې د جهادي عملیاتو او د دښمن په مقابل کې د جګړې رهبري کوله او بل خپله منصور صاحب و چې دی په هوایي ډګر کې و د هوایي ډګر په شاوخوا کې چې کوم خط و د دې مشري د په غاړه وه او دلته د امریکایانو او د ګل اغا شیرزي او دغه خلک چې د شنه نري لخوا نه داسې راغلي و دې ساحې ته او دلته په هوایي ډګر باندې بیا بیا تعرضونه کول نو شهید منصور صاحب په دغه سخت امتحاني مرحله کې هغه څوک وو چې تر پایه پورې یعنی تر هغه ورځ پورې چې کله ملا صاحب له کندهار ښار نه وځي تر هغه ورځې پورې دی په دغه جهادي سنګر کې وو او د دښمن هر څومره فشارونه د دښمن لخوا هر څومره بمبارونه او هر څومره نور هڅې چې کېدلې چې دی له د خپل جهادي عزم نه واړی د هغو په مقابل کې د مقاومت کړی و حتی ما یې د له ملګرو نه دا خبره هم واورېدله چې دښمن له خوا نه د امریکایانو د ګل اغا شیرجي له خوا نه یو خاص استازی ده ته راولېږل سو یو خط یې ده ته راوړی و او دا یې ورته ویلي وو چې که ته چېرې له مقاومت نه لاس واخلې نو تاته به موږ ډېر امتیازات درکو خو منصور صاحب په هغه سخته مرحله کې ځواب ورکړ چې دا زما ایمان نه قبلوي چې په دې سخته مرحله کې د خپلو مجاهدینو او د خپلو وروڼو سره زه دغه تړون دغه تعهد مات کړم او د يرغلګرو د کفارو په صف کې ودرېږم نو دا په خپل د په لوړ عزم په لوړ تقوا باندې دلالت کوي په شخصي ژوند کې د کورنۍ اوسم د یو عادي مجاهد د کورنۍ په شان باندې ژوند لري یعنی داسې امتیازات موږ نه دي لیدلي محترم ایمل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست که تاسو ته راسو د امریکایي اشغال په ضد د سپېڅلي جهاد او مبارزې په لاره کې د شهید امیرالمؤمنین تقبله الله رول څومره وو؟ وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته خوشاله یو چې موږ نن د اسلام د یو سترې او نومیالۍ هستۍ او د اسلامي امارت د شهید زعیم علي قدر امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله د شهادت د دوهم تلین په یا دبود باندې ستاسې په خبرونه کې برخه اخلو شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله له اسلام جهاد او خپل مسلمان ولسره د بيدریغه خواخوږي اخلاص او خیرخواهی ترڅنګ په چارو کې د انسجام نظم تعادل اطاعت او ترحم د ترویج بشانه لیوالتیاوي او خصوصیات درلودل همدغه وجه و چې علي قدر شهید منصور رحمه الله د اسلامی امارت ټول چارې که هغه پوځي وي که ملکی ځانګړي اصول او لوایح ورته وضع او عملی کړل هر کمیسون او ادارې ته یې حدود وټاکل، ملکي او پوځي چارې یو له بل څخه جلا کړې، چا ته یې هم دا پلمه په لاس پرې نه ښوده چې ولې د بل چا په امورو کې لاسوهنه کوي. د ولس د مسایلو او ستونزو د حل او اوریدو لپاره یې لوی فرصتونه او سهولتونه رامنځته کړل. د یو شمېر هغو کسانو چې د جهاد له نامه څخه یې بده استفاده کوله او له ولس سره یې سخته رویه درلوده، هغوی یې له ثبت څخه تجرید کړل. د مسؤلینو په ټاکلو کې د غور تحقیق او اهلیت دینی مزایاوې عملا را ژوندۍ کړي د جهاد سنگرونه د افغانستان په ټولو برخو او ولایتونو کې اعلی سوی او برابر تاند او ژوندي وساتل د يرغلګرو په وړاندې د جبهي جګړو اساس کې خود لتود عملی او جهادي بهیر سره د امارت سیاسي پالیسی او فرهنګي تګلاره په خوځښت راوستله په افغانستان کې د امریکایي یرغلګرو په خلاف د روان جهاد د ملاتړ او حمایت لپاره په نړیوال او سیمهییزه کچه خواخوږي راجلب کړه د دې ترڅنګ چې د امریکایانو او د هغو د تالیسټو لپاره د زغم وړ ټکی نه وو هغه دا چې شهید منصور رحمه الله د اسلامي امارات صف د دښمنانو لړیرو د شسو سره سره متحد او یو موټی وسات دغه راز د شهید منصور رحمه الله یو لډیر دغه راز د شهید منصور رحمه الله لنوخت او بصیرت څخه ډک اقدام دا وو چې د امارت د زبده او با تجربه مشرانو څخه رهبری شورا جوړه او نوره توسعه کړه ترڅو نوموړی مجلس او شورا د امارت د مهمو مسایلو د څړلو او تصمیم نیولو د یوې با اعتبار مرجع په توګه خپل رول او کردار ادا کړي همدغه ټکی وو چې امریکایانو ته شهید منصور رحمه الله نور د سترګو ازغی ګرځیدلی وو او د هغه په وجود کې خپل لوی تباهي او ناکامي لیدله د شهید امیرالمؤمنین د شهادت د دوهم تلین په مناسبت په ځانګړې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ کور مو ودان د شرات غږ رادیو اوریدونکو د شهید امیرالمؤمنین د شهادت د دوهم تلین په مناسبت زموږ ځانګړې خپرونه ادامه لري د شراط ږغ راډیو اورېدونکو د شهید امیر المؤمنین د شهادت د دوهم تلین په مناسبت زموږ ځانګړې خپرونه ادامه لري. د خپرونې په پاته برخه کې به د شهید منصور صاحب د شخصیت په اړه د اسلامي امارت د محترمو مرستیالانو تاثرات همداراز به خپله د شهید امیر المؤمنین د وینا یوه مهمه برخه وړاندې شي. د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ. د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله په هکله د اسلامي امارت د مرستیال خلیفه صاحب الحاج ملا سراج الدین حقاني حفظه الله تاثرات د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د پرتمین تلین په مناسبت باید دومره ووایم چې د مرحوم علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد د وفات د څرګندیدو نه وروسته مې شهید منصور صاحب تقبله الله سره لږ وخت تیر شوی دی دا چی مرحوم ملا صاحب په خپل ژوند کی په نوموړی باندی د نیابت اعتماد کړی وو لهذا موږ به ورته د مشر مرحوم ملا صاحب په سترګه کتل شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د قایدانه بریالیو صفاتو خاوند وو ټول سیاسی نظامی او اداری مسئولین یی په خپل اعتماد کی ساتل اجتماعی او اجرایی صفات یی ځانګړی خدایی برخه وه له نظامي اړخه مهارت یې دا و چې چریکي حرکتونه یې په جماعي حرکتونو بدل کړل، په مختلفو ولایتونو او ګڼ شمېر نورو ولسوالیو کې د روان بهیر فتوحات د دې افتکار له نظامي اړخه مهارت یې دا و چې چریکي حرکتونه یې په جبههيي حرکتونو بدل کړل، په مختلفو ولایتونو او ګڼ شمېر ولسوالیو کې د روان بهیر فتوحات د دې ابتکار ثمره بولم. د مجوده مسؤلیت په وخت کې مې چې کله هم د اسلامي امارت له کوم مسؤل سره د نوموړي اړوند مجلس شوی دی، د شهید منصور صاحب تقبله الله برخورد او شفقت له هغوی سره د پلار او د بچي په شان پرتله کوم. د مرحوم امیرالمؤمنین د وفات خبر ډېر حساس پړاو و، د نظام ساتلو لپاره د زعیم ټاکنه نهايي ضروري وه. علماء کرامو او د رهبري شورا ځینو کسانو د وخت په مقتضا د شهید منصور تقبله الله د زعامت فیصله وکړه چې البته د ډېرو وجوهاتو تر څنګ یې دوه عمده خبرې مد نظر معلومېدې اول د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په ژوند کې په شهید منصور صاحب باندې باور او اعتماد دوهم د مرحوم امیر المؤمنین له وفات وروسته د نظام کما حقه ساتنه کله چې شهید منصور تقبله الله ته د زعامت دروند پېټی ور په سر شو دغه وخت نوموړي ملګرو ته وویل چې تاسې په ما ډېر لوی باور وکړ نبي کریم علیه السلام فرمایي چې کله څوک مسؤلیت په خوله وغواړي نو خدای جل جلاله یې مرسته نه کوي زه په باور سره ویلی شم چې په خوله غوښتنه لا څه مایه په زړه کې تصور قدر هم نه دی کړی د نوموړي دغو کلماتو دی پخپله او د مجلس ډېر ملګري په ژړا کړل. ستړ ځان را ټول ک او مزل کوا د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله په هکله د اسلامي امارت د مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد حفظه الله تاثرات نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله الله تعالی د شهادت قبول کړي ډیر یو درون شخصیت وو کله به هم چې زه ملاقات ته ورتلم یا مو لیده کاته ورسره کول نو وضعیت یې په عموم کې له هر چا سره که به مشر مجاهد و او یا کشر ډېر صمیمانه و. په ډېرو ښو اخلاقو به یې خبرې ورسره کولې او ښه په سړه سینه یې هر څه اورېدل. شهید منصور صاحب د دې تر څنګ چې د ښو اخلاقو او غوره کړو وړو څېښتن و، خورا سخاوت یې درلود شهید منصور تقبله الله د ډېرې لوړې حوصلې خاوند و، په هر وخت کې به که هر څومره مشکل حالات راتلل، ده خپله حوصله له لاسه نه ورکوله او هر کار یې په ښه تدبیر سره کاوه. داسې نه و چې په ځینو سختو شرایطو کې حوصله له لاسه ورکړي یا په ځینو شیانو کې له عجلې څخه کار واخلي، هر کار یې په ډېر تدبیر او حکمت باندې سرته رساوه. په کارو باندې تر ډېره حده ښه حاکم و او د نظام کنترول یې په ډېره ښه توګه کاوه. د منصور صاحب له عمده کارنامو او فعالیتونو څخه دا و چې د نوموړي په وخت کې ډېر مهم او هر اړخیز پرمختګونه وشول. کله چې د قطر دفتر خلاصېدو، دی په جریان کې و، د دوی په سپارښتنه د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله له طرفه اجازه ورکړل شوه. په سیاسي برخه کې هم چې کله موږ له سیاسي ملګرو سره مجلسونه کړي، په ښه تدبیر یې کارونه پرمخ بیولي. ځینې شیان چې موږ ته ملګرو ویلي، سړی ډېر متحیر کړي، چې څومره ښه تدبیر ورسره وو او څومره ښه فکر او نظر یې درلود. د اسلامي امارت په سیاسي برخه کې نمایندګي یې په ډېره ښه توګه پر مخ یووړله، په نظامي برخه کې یې هم د کندوز ولایت د ده په وخت کې فتح شو، په هلمند کې ستر فتوحات او همداراز د هېواد یوه زیاته برخه د ده په وخت کې د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله او ډېره توجه یې دې برخې ته کوله. په اقتصادي منابعو او سرچینو کې ډېر کوښښ کاوه چې د مشروع او داسې لارو څخه چې د اسلامي امارت ګټه پکښې وي پیدا کړي او مجاهدینو ته یې ورسوي. په سیاسي، نظامي او اقتصادي برخو کې تر ډېره حده کامیاب او ډېر پرمختګونه یې درلودل چې ټولو ته واضح او ښکاره دي. مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله په منصور صاحب باندې ډېر باور درلود. کله چې ملا برادر اخوند، خدای دې په خیر راخلاص کړي، ونیول شو، شهید منصور صاحب د نائب په توګه انتخاب شو. مرحوم امیرالمؤمنین له ده سره د معاون په صفت د دوهم کس د ټاکلو اړتیا ونه لیدله، ځکه هغه مطمئن و چې د امارت چارې په مخ وړلای شي. یوه ملګري واقعه بیانوله چې ځینې شیان مجاهدینو د قاصدینو له لارې امیرالمؤمنین رحمه الله ته ورلېږلي وو، نو بیا یې هغو ته ویلي وو چې منصور صاحب مو درمشر کړی، هغه کارونه درکوي، زموږ پرې اعتماد دی. نو باور یې په بشپړه توګه پرې درلود، البته دښمن چې هغه مهال څه تبلیغات کول او یا به یې څه خبرې کولې، هغو هیڅ حقیقت نه درلود، موږ ټول وضعیت که د ده او که زموږ د والد صاحب وو له نږدې څاره، په منصور صاحب یې ډېر زیات باور وو، په دې اړوند د دښمن تبلیغات له واقعیته لرې وو. کله چې امیر المؤمنین رحمه الله وفات شو، د ده د وفات له مخه به ځینو ملګرو داسې فکر کاوه چې که امیر المؤمنین رحمه الله وفات شي، امارت به له منځه ولاړ شي، داسې وهم له ځینو ملګرو سره موجود و، کله چې منصور صاحب د رهبري شورا علماء کرامو او مجاهدینو له لوري وټاکل شو، ده وکولای شوای نظام په ډېره ښه توګه کنټرول کړي او دا شی په دښمن ډېر دروند تمام شو، په عین حال کې د کندوز او نورو سیمو فتحې راغلې، دې پرمختګونو پر دښمن ډېره ژوره اغېزه وکړه چې د ده وجود یې ونه شوای زغملی او بالاخره یې په شهادت ورساوه. د شهید امیرالمؤمنین رحمه الله یوه دا غټه کرنامه وه چې تر شا یې یو منظم نظام پرېښود، زه چې په خپل مسؤلیت کې کله اجراات کوم، د ده له لوري جوړ شوی تشکیل او ترسره شوي اجراات او فعالیتونه تعقیبوم. شهید امیر المؤمنین د نظام لپاره یو ډیر ښه چوکاټ جوړ کړی چی زموږ لپاره یې ډیره اسانی رامنځته کړی ده الله تعالی دی د شهید منصور صاحب تقبله الله شهادت قبول کړی الله تعالی دی د دوی برکتونه پر ټول امارت کښیږدی والسلام د افغانستان د اسلامی امارت مرستیال ملا اختر محمد منصور تقبله الله سره د یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه د مجاهدو لیکوالو خواله. ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو! د اسلامي امارت مدبر قائد امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله تر شهادت څو میاشتې مخکې د فرهنګي کمیسون له رئیس، مرستیال او نورو فرهنګي ملګرو سره خاص مجلس درلود. څرنګه چې مجلس ډیر مهم وو نو د فرهنګي کمیسون محترم رئیس له شهید امیر المؤمنین صاحب نه اجازه واخیسته تر څو مجلس ثبت کړو. دا چې نن د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شهید امیر المؤمنین تقبله الله د شهادت له ورځې سره برابره ده له موقع نه په استفاده دا دی اوس د هغه تاریخي مجلس یوه برخه له تاسو درنو او قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. هیله ده د شهید امیر صاحب یاد به پرې تازه شي او د ټولو مسلمانانو خصوصاً مجاهدینو د ډېرې استفادې وړ به وګرځي. فتوحات دا د الله نصرت دی نو د الله نصرت چی راځی هغه مازی یو لږ سبب غواړی. موږ به مخکې د ډېر مصارف د دې لپاره سنجول چې ولسوالي څنګه فتح شي یا پر دې پر دې پروګرام څنګه جوړ شي یعنی تر ترتیب د مشران د خوا جوړ شي د نظامی کمیسیون د خوا به جوړ شي دا غا اړوند موضوعات چې په چا پر بیا اړه درلوده دا غا اړه خو ډیر سنجیده فکرونه ورته وسوله دا لا اراده نه وسوي چې کار وسی اوس د هغو څخه په ډیر کم مصارفو باندې موږ حتی خبر نه پرې ولسوالي باندې ته یعنی یو عملیات شوي هغه فتح چې موږ په خبر شو هغه مصرف څه کوي چې موږ په کړی هغه ترتیب څه کوي چې موږ هغه د محلي قومندانانو د هغو مجاهدینو خپل تدبیر او خپل یو نظم جوړ کړی نو دا په دې خاطر بنوان چې دا د الله نصرتونه دي چې دا شکر غواړي دا د دې نعمتو شکر باید موږ ادا کړو که په دوې ورځې کې پنځه طیارې لوېدل چې زموږ سره هغه وسایل هم نشته چې د دنیا په سطح باندې په یو پرمختللي ملک کې هم پنځه طیارې په ورځ نه لوېږي نو دا غیبي نصرتونه دي دا غیبي کومک د الله پاک دی د کندوز په ته ته وګوره بیخي هېڅ د تصور نه وه چې دا صفت حاضر د قندوز فتح خو یقیني یعنی یو یو یو یو فوق العاده کومه قدا لا یقیني موږ دونه فکر نه ورته وهلی چې موږ به دا قندوز څنګه وکړو چې څونه مجاهدین مو شهیدانې وي یا څونه مهمات غواړي یا څونه مصرفونه غواړي یا یو څنګه ترتیب جوړو دا د هغه ځای د خپل کومندانانو د مجاهدینو خپل یو ترتیب جوړ کړو صرف یو اجازه و یو ترتیب غوښتي هغه د دې خاصه ورته وسو نو یعنی د ورځې څخه یو پر ولسوالي باندې په میاشت جنگ کې دا په ساتو باندې ونیول شو د خپل یو د الله پاک یو مدد اوس دې عبارت ته رښتیا معنا کوي او د دې ډلې د یو حقانیت معنا ورکوي د دې دا نصرتونه خو چې راځي دا پر هغه ډله باندې راځي چې هغه د الله پاک ته ورنږدې دي نو دلته ډېرې وینې توی سوي دي قربانۍ ورکول سوي دي ښې ارادې موجود دي او په دې موږ په امارت کې ډېر ښه ښه سنجیده او پوه او تجربه مشران موجود دي او ښه نیتونه ورسره دي او په کشرانو کې ښه نیتونه موجود دي حتی هغه د خپل ځانونه قرباني کوي تر دین او د هر څه امکانات چې دي یا د هر څه مصارف چې دي یا د هر څه تدبیرونه چې دغه چې دي د خلکو یعنې دا تجمع چې ده چې دا موږ وایي دا موږ په فکر کې داسې نه راځي چې اوس دونه کسان برابر کړو یادونه موږ پوښتنه کوو یو ولایت کې موږ د سوو فکر چې دلته به سوو نه موجود هغه په زرهاو خلک موجود دي نه پیسې ورکول کېږي نه تنخواه ورکول کېږي حتی د داسې کورنۍ خلک دلته دا جهاد کوي چې د کور خپل خرڅ نه لري او یو څوک چې ځان وژني نو د دې لپاره دا خلک دا تبلیغات کوي چې مجاهدینو ته ډېر روپۍ ورکول کېږي او تنخوا یې ورکول کېږي او ډېرې پیسې ورکول د پیسو په مقابل کې سړی باید خپله زندګي سمه کړي د دنیا زندګي ټول مسلمانانو لپاره دا پکار ده چې د الله د دین د خدمت اراده وکړي الله پاک لارې ورته برابروي الله پاک هغه ته د هغه سره نصرت کوي د هغې ډلې سره کوي د هغه اشخاص سره کوي او که په نیت کې کږوالی وي هغه په موقت د یو څو ورځو لپاره که داسې د الله نصرت په نه ورسره وي به خو بېرته ځایلېږي او د دې نظام د خرابېدو یا د نفاق لپاره یا د فشل کېدو لپاره یا د بې اتفاقۍ لپاره ډېر کوششتونه وسوه څوارلس کاله په دې کې امریکایانو دا کوشش وکړي چې تر نظامي جنګ یا تبلیغاتي جنګ ډېر یعنې دا دا حربه ډېر استعمال کړه لله الحمد کامیاب نه سوالو یعنی پیسې ور سره وي اسباب یې مجهز و هر څه برابر و او د داخلي همکاران یا د دوی پر څنګ چې ولاړ دي دغه خلک یې څومره رهنمایي او سترګې دغه وي او ټول معلومات یې ورکول او په دې کې په سل کې اتیا فیصده دې کوشش تبلیغاتي جګړه وکړي شل فیصده بیا هغه کوله خو په یوه کې هم نسو کامیابه هغه دې وطنونه یې خراب کړل کورونه یې خراب کړل او خلک یې په شهادت ورسول نو دې نتیجې ته نه ورسېده چې دا نظام د منځه ځي نو هغه څه چې د الله اراده سوي هغه کېږي او چې څوک د چا د خرابولو کوشش کوي هغه بنده نشي کولی نیز خراب کولی او که څوک د چا د په خپله دا کوشش کې زه ځان کامیاب کړم د دې کامیابي نشي راتللی کېدلی اوس به دغه څلوېښت یا دوه څلوېښت ملکونه یا سره د دغه داخلي خلکو چې ورسره ملګري دي او تر دې هغو ډېر کوشش کوي د د مجاهدین ته موږ هر وخت دا خبره کوو د څوارلس کاله کېږي د مثلا د زموږ د امارت د مؤسس د امیرالمومنین د خوا څخه په هر وخت کې او بیا زموږ د علماو د خوا څخه او بیا زموږ د نور سرکرده مشران د خوا څخه راځه تر هغه هرې مرتبې پورې چې دغه ارزو ده او دغه ویناوې دي په بار بار باندې سوي دي دلې چې د ولس سره باید ښه سلوک وسي دا ولس مجاهد ولس دی مسلمان ولس دی د دې زړونه باید وساتل شي پر دې سره ترحم باید وشي که چیرې دا اولس حقانیت او د دې اسلام دا ثابته کړه که د پیسو د پاره دا اولس خرابېدلی نو د امریکا روپۍ تر هر چا ډېر وي د دوی د متحدینو روپۍ تر هر چا ډېر وي ډېرې پروژې ورته برای نام ورته یادې کړلې حتی ډېر مصارف یې وکړل په یوه نامه او په بل نامه بیا په لږ څه پیسې ډېر کړل چې دا د دې جهادي بهیره څخه راوګرځېږي یا د دې مسلمانانو د ډلې د همکاري لاس واخلي نو نسو کامیابه او مجاهدین چې ډوډۍ هم دوی ورکوي شپه هم دوی ورکوي لار هم دوی ورښیي کومک هم دوی ورسره کوي کور هم د منځه ځي او ځاني او مالي تاوان دواړه ورسیږي نو اوس دې وګوره دنیا ودې ته چې ولس د چا سره ولاړ دی که ولس نه وي نو مجاهدین په کوم ځای کې گزاره کولی شي مجاهدین د کومې خوا پیدا کیږي د کومې خوا ډیریږي د کومې خوا اکمالیږي د کومې خوا پټیږي دا ټوله د ولس همکاري ده د الله نصرت او د ولس همکاري ده د شرات غږ رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د شهید امیر المؤمنین منصور صاحب تقبله الله د شهادت د دوهم تلین په مناسبت زموږ ځانګړې خپرونه همدومره وه. هیله ده ستاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. ما احمدالله وثیق او تخنیکي همکار عبدالله منیر ته په همدې ځای اجازه راکړئ، نور تاسو په لوی او متعال څښتن سپارو، له مخې مو ګلونه.